بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسم هذا د الله په کړه دیدار کن آب نصیب کیږي الله په جنت سره درشي په قیامت سره باندې درشي په قیامت خو به کافر بیا وویني خو دنه بعد به په حجاب شوی نه کنه د هغه چې کیم کنه اخوان دی مخصوص کړو کنه انا به همیشه د پر بیا محروم شي هغه درد به سره پیدا شي کنه او مسلمان به درا په کړه دیدار کو په قیامت سره مخصوص شه هن جریر ابن عبد الله معتزله نه مني رؤيت بر تلا هذا عقل خادمون دي دي عقل غلامون دي عقل په پیمانه تلي چې رؤيت خو جسم وړي جسم لیدل شي مادي کثیف جسم چې کثیف وي هندو کې پر جهاته په چار ده چې په جهات شي وي مکان په چار ده چې په یو مکان شي وي رڼو ته په چار ده چې پاشي باندې رڼا پرتا وي الله په خو جسم نه ده په جهاد شان نه ده ان ټول نه منظم او براده کنه سرنګ به کنه پر الله دې لیدل شي هو میر خدا وی ته یو چې دا غا شرطی نه دی کتو کې دې پر چې ما مرئی ده په جهاد شوی کسر تر ته به نه ویني یا دې طرف ته پسند شي چې مخته به وته لیدل شي چرټ لري بیان ویني چرټ نږدې بیان ویني په صفه فلاشه دی مسافت څه دی رونو دا پرتا وی شپې زکه شای دی نه شپه شای موجود وی خورونو یې بونه پرتا یوره د افغانستان وینه کچې رونو په پرتا دو شپه چې بيدی ورا کې به وته ولید رشي دا یې دغه دنیو د ستر کې د پر دی دا خطینه کنه قیامت خو کنه بل حالات ته اځ کو کنه قیامت حالات خو په دې کې نور کې اخیری کنه قیامت شبکه کې شای لیدل شي نه دا ته شرط چا د جسم وی دا ویش کا چا دا په جهاد سی وی په در نو پرتا وی اړه داسې وی اړه داسې وی کنه دا شرط نه دی دنیا سره ګری پر دی میر راغلی کا په خرات باندې په خرات شبي الله په کریت ممکن ده ان جری ابن مکاله کا درسم انکم سترون ربکم عیانا تو ست خپل رب کنه بجواتی وی نیسا وفي روایت مکاله کونه جلوس اندر سسم ایسا ګلوس وی فنظر الى القمر ليله البدر و یا لا تزامن تاسو په یو سره ظلم نه کیږي یو سره به ظلم نه کیږي فیرت دې پرې دوکه شه فإن استطعتم كتوس واسي الله تغل الله تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها چې په ټول باندې غلبه نشو کړای په هغه موضوع باندې چې سلوک د شمس مخري مې سبول مې او په ټول باندې غلبه نشو کړای په هغه موضوع باندې چې کله قبل غروب شمس ته نه ففعلوا چا به ګوري کنه خپل بوغه ته او خپل به بیوره ته نعمت ته نکرونه ته خپل پلنګې تخته ته زر کولې په مزل باندې به ته ګوري زر کولې په مزل باندې خود سامان پرېت وکړه دا به د بو جنتی نبی او دا به کنه کم تیر جنتی وي واکرم الله او په دې شي په ټوله شي کنه په لا په چرټ شي عزت مانوي جنتی ابي اوي کچې من یذر له وجي غدوه وعشیتن ابي سبو غالا پر دیدار کو کنه سبو وایي غابې الا پر دیدار به کو څه کار نه در بدل کېږي نه دې کنه نو کور جوړېږي قال بلا وچ ویل نه قال فانما هو خلق من خلق الله بدا خو یو مخلوق ته ورات مخلوقات شي چې دې پر وکړ شي کنه کور نشته والله اجل و اعظم علی پکړې دی دا وړي اعظم ده دا تشبیه په دې مرئی شندو دا تشبیه په دې رؤیت شندو کنه لکه د میاشتې پر رؤیت شندو ته تکلیف نه رسی په خپل کار څخه پرېتا وي میاشتې راشي کنه خپل ورته یې څه کار نه درلګېږي کنه او بیا جواب ته دګی تو ته ملي شي مو ته لري شي دارنګ بیا لا پکا کنه خپل ځینې به تو ته لا پکې لیدل شي کنه و امری سره ته وینو چې داسې میاشت غونډې به وي و داسې چګ وي کنه او په داسې طرف کې وي یسا تر بینو دو په دې سره تر بینو الفصل الثالث لم يدر قال سنت رسم هل رأيت ربك أبو ذر نبي سنت رسم كتش هل رأيت ربك توخت ربي دروه قال نور أن أراه روى مسلم ده مسلم الفاظ دي ودا دوی الفاظ دي نور يعني هو نور الا تكو نور ده ان اراه ده ان استفهام ده پر ده سرنگ قتل شو استفهام انکار ده پر شو بدا مقصود کنه ولا نفي ده کچ نه مولي ده نه خنا پک نشلي ده لکنه نور ده فلات من نور اطلاق شو ده پر پاشه کنه الله نور سماوات نور حکیمان نه مراده هو عرض ده ظاهر بنفسه مظهر لخيره ته نور وته ولا شي کنه او عرض وي کنه دوته منور من مراد کنه الله په حکم نه ورکوي کدا ټول رڼو د جوړ کړی دی په بدای سم رڼو وی کنه چې دا ټول رڼو د پیدا کړی دی کدا خسیر نه وی دی د ورمسته رڼو کسا یا د میاست رڼو کسا سر رڼو کسا کنه او یا د مانوی رڼو کسا کنه د هدایتینه کسا او د علمینه کسا د معارف کسا کنه د ټول رڼو کنه منبادو به بیا لافق سیم رڼو وي کنه سکت آیت کنه ور کتل شي نور ان اراه علا په کنه ای نور په کنه په حجابه شد ان اراه چې ته زوینه بیا دا مفید شي نه شي د پاره چې کنه علا په من درې دلا راو مسلم او اذن روایت شي کنه دوه ته د ممولین نور نیول ورمسته گاوه لکن دا بین شي کتلا سرګې سایم شي وتنی ولا الا په ګنری دا اراوه بیا ځکه تلا شو یا په دې کې تقدیر بوندا به دا مفید شو د نفی چې نه به دلیل ده او یا د همزه استفهام تقدیر مقدرستا نورانی ارا هو کنه نورانی دا کنه چې ازی وینه نورانی دا کنه چې زی وینه یعنی علاقه کنه نه را به ذات ادراک کړو شو کای خو کنه نور ته لیدل شو یو روشنی نور ته لیدل شو کنه نورانی اراه به دا کنه اقرار دا او تصدیق تا کنه چې خیر کوم لیدل دا اې دغه وجنا چې د الفاظ د روایتنا دا دوا دي نوران کنه نور اراه ان اراه هو یا نورانی کنه اراه بیا دا اختلاف پیدا شو دا چې نبی سم کنن الله پاک لیدل دا کړ سبه کرام به شي کنه اختلاف پیدا دا ای وخت نه طبیعي نشي نه طریقه دا اختلاف چلیږي کنه ودا څه اختلاف نه چې څو عقیده پر تلید کاسه کا دغه نه متاثر وي ا دلیل نه چلا پاک نبی سم امراج مقابل دی الله پاک لیدل دا براس کرام یې څه کړو لیدل دا کنه دغه څه د ګناه خبره نه دوه او کچری څخه په دې مسلک باندې وی کړ چې نه نبی سم کنه نه لیدل بیا دا حق رسې د ګناه خبره نه ده وعن ابن عباس ابن عباس روایت ده ما كذب الفؤاد ما راى نه ده خاطر شو زړه زړه درویغ نه دی کړی ما راى هغه شای چې لیدل ده زړه ما راى هغه چې نبی سم لیدل ده ولقد راه نزلت اخرى او به شکل دلا و دلا یو ری بلا بل وریا دلا و اس نجم اتیا آیت دی ابن عباس چې رئیس المفسرین دا دی آیت ترجمه شوی راه بفعاده مرتين نبی اسم الله پاک لیدلا دا په زړه سره دوا وره ولقد راه د ضمیر الله پاک ترجمه ما کذ فؤاد ما راه اې دې کې ضمیر چې حذف تا ما راه او سره سره کنه ا د زړه لیدلا وی سره کنه دا دا چې کله سو شایبه په دې کله چې دا څه کا بل سو وینو کا بل شوی نه کنه ا کنه ازله په سر کې بدل سره به سلی درو وسار په سر غالي درا دا رواه مسلم وفي روايه الترمذي قال راى محمد ربه ابن عباس ويقول محمد اقصد رب لدرا دا كان قال اكرما كوتو اكرما يد شجر دا لا تو دغه سار دا وته چې کله به تمام هي خپل لور سره جواب شي نو به سک نشي ته تم کېدل اسک په دراک نشي کړل دا مطلب ده اذا تجلى بنور الذي ونوره چې کله ښکرا شي کله په نور سره چې کومه د نور ده بیا به سکه وخت تم کېدل نشي ته کول مست دې ته چې سګر شي ولا او نبی هم چې لیدل کنه کنه آیا کنه سه ما بقیا یې ساري دلا وکنه په دې مران دا نه و چې نبی سم برداشت کړل شو لیدل یې شو کنه ا داسته جلیوا چې نبی سم کنه برداشت کړل شو ا به تمامه ظهور نو وقد را ربهم مرتين وعن شابي ابن عباس كيلا ده چې نبی سم رب لیدل ده شابي وی چې کله کې ابن عباس کابن ابن عباس ته کعب عباس را ملاو شو کعب عبار دا مخدربي ده ان به سم وخت یې لیدلو او دا د يهودي کتبینا متبینا دا به متلکول او به اوس کنه به څه پته شو دا به اوس ته مسلمان شو دا کنه عرفه شي په حي سره ملاو شو کعبه ور سره فساله عن شيء بیا بیا باسه پښتنه پښتنه وکړه د کعبه بارنه فقبره د تعجب نه نه کنه را تکبیر ول الله اکبر حتی جاوبته الجبال چا غره گونج وکړو کنه اګنا الله اکبر اوس بیا ور پاسو ټکراو شو د تعجب اظهار وکړ کنه چې دا سوی یې سر راګه ده خو مې دا وړاولا فقال ابن عباس ابن عباس چې انا بنو هاشم ان بنو هاشم زه بنو هاشم نه یم څه مطلب بیان شوی دی یعنی داسې په ګل مې ماش مې راځي د مسول ډېر په ګل در ولګېدو که نه او نه را تکبیر دی وینا ولا که نه زه به نو عاشم نه یم د اعتماد هم د خاندان نه یم که نه د علم خانواده نه یم ښه علم دا و ښه پوه یو که نه ته نه مې چې د سول کړه دا سنجیده سول مې نه کړه دا که نه څه په ګل سول مې نه کړه که نه تعجب ما که انا بنو عاشم فقال كابل ايش يسجد كنا قالت ان لا كسما رؤيته وكلام بين محمد وموسى الله پاک خپل رؤيت او کلام تقسیم کړه د محمد وموسى په شه موسى سره جاوله فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين او په واسن کړه دوه ورا صاحب پک لیدل ده دا کا بیا بار چې تورات مهر ده کنه ا دې کایلا شو چې لیدل ده دوه ورا بیا سیرا سره کړه پښنا دا ونه کړو ابن باز پښنا کړ چې کنه د علم خواندې نه دي پیمار دي کنه کبیره نه کنه په ګل سن نه کړه سجدا سن نه کړه رسول نه کړه کنه نو له پوښو کې چې دا مطلب ده چې څه هغه یو ته چې امکان یستا ممکن کدر لیدل وکړ هغه شتا کنه ستوي چې هغه شتا قال مسروق مسروق ویایي دا د کرما شاګرد ده کرما ده کنه ابن عباس شاګرد ده زه عائشه ته ورنه وته فقلت حضرت محمد ربه وقال لقد تكلمت بشين كفى العشري فلا صبر ورغده چې وشتو مې ته ودرېدل تعجبنا قلت رويد الموتى چې کنه لشي کنه کرونه شه ثم قرات هدايات مې تفسير کول کنه لقد را من آيات رب الكبرى په ایمان دې لا وکنه د خپل رب د نقش نه کنه هټه نه خلیدلی و اې دنه د خدای په کلیت مراد ده چې ان محمد من رابه و چې محمد خپل رب لیدله یا چا ته و چې کتماشه امام امرا به پیمبار سن اګشنا چې امر ته په شوسیه پټا سوتلی دي ارته تنویر شری یا ته ویل کې چې ما په پیندې شي څه کنه ا پیندې شي پر خبر ده التي قال له تعالی ان عند المساء ويوم الغيث فقد اعظم فريتا وجه دي حد مختار وتلو فدا خبره بچا سره نه مانه فدا شو ده ريت خبره ولا چې را بچا سره نه مانه ا مالک ابن انس پښتنه وشلا ان کوي تعالی الا ربها نادره خپل رب ته ورکتین کی وی د څه مطلب د رب لیدل شي فقیل قوم یکون الى ثوابه زنه حال کوي چې مراد ته مضاف کړی ده کنه الى ثواب ربها نادر دا لا پک چې کوم ثواب ده اجرتین ذکر عام جنت په پستر کې بدوینی دا غا چا ته ویل کړه چې بیا یې ته چې زنه خدامه نه کو قیامت هو ټول مش کوي لري کنه ټول ان شو کوي چې قیامت یې اطوار ان معتزله وینا او په دنیا کې دا کړه صلی نبی صلی الله علیه وسلم اختلاف شته وان جابر بن مسلم قال بين اناس بين الجنه في نعيمهم جنتون می په خپل نعمت شي وي اس تعال نور یو روب وته چګه شي فرفور سم سالنه برچکو فاذا رب قد اشفى لما ربك انا ابي تشكر شوي اټول جنت بالکل مخوي حتى يحتجب عن چې څه پر ونه په حجاب شنو وی کنه ويب کندرو علاوه په حجاب شو د روبي بیا هغه سم د پوتې وی کنه په جنت شي باب صفت النار اهلها الفصل الاول ابي هريره نسم قال ناركم جزء من سبيل من نار جهنم اتو سدا غير کې په دنيو شدا دا بحر دو کنه او يوم بحر دی يد جهنم نه دا ستر وه بحر دو وفيها او په دې راځي وي چې عليها ای عليه نه په دې مکن عليها لوي فزت عليها او كلها په كلها نه په كل كلها ورې دي دا اجب په دې باندې مفرد من درولې کنه په دې راځي وعلي بن مسعود قال قال رسول يوتا بجهنم يوم يذل جانم بروح سرشي لها سبعون ألف زمام او یا زرا واګې به ورته ولې شي کنه او ما کول زما مسبون الف ملکه هر واګې سره به او یا زرا فرشتي وي یا جر نهار سکوي به محشر ته به رزق کوي کنه او مسلم وان نمان به شي قال قال رسم ان احول اهل النار عذابا ارت كم زرا جهنمي د عذاب پر حال باندې من هغه سکوي له علان و شرکان چې به دوا سپلې به دوا د غوښینه به اهون على نار عذاب من ابو طالب په ټوله کې نه د کوم عذاب شي على نار شي د عذاب په لار باندې ابو طالب صاحب ده وهو مطر من عليهم سپری به په شوی او یغلی منهما دماغ دماغ به نه کنه خرتیږي کنه علمه سم مبارکات به چې نبی سم ډیر کنه شفقت سره تربیت کړی کنه الله په دې پر دا عذاب کم کړی وعن اسم قال قال رسول يؤتى بأنهم على الدنيا ربع وسرشي به انا مال الدنيا من اهل النار عرض سرمایه دار ناس پروره د اهل الدنيا نه کنه چې په دنیا کې اهل کنه اهل انعامو ای جانون دا به روسل شي قیامت پر ورځ باندې جهنمی به وي او په دنیا کې به کنه په ټولو شي انعام وي کنه چې ته به نو وي کنه صدر وزیر اعظم ته شوی په نعمت شي په دولت شي فیذبو فی نار سبقتن په دې نامه ته نه ډېر معمولي شی غوښته وکړه چې کلمات یې راکړه مو ومنه وانت فی سلب آدم او ته هسې دې کنه آدم په شو شوې که نه یې په ارواح مې مطالبه دې کړې که نه چې الله تشکا بي شیئا فبیت به تو انکار وکړو دا یې ته ګرونه وه هسې انکار وکړه الا تشکا دې شیخ باندې انکار وکړو که نه الا تشکا بي وان سمرا بن جدب عن بسم کانا منهم من تأخذ النار إلى كهبه شنگري سبي مزار د درې ورځې به وي که نه د مر به غوټ وي چې درې ورځې مزار به په یوه کې وي که نه هغه ته درختاره سویر و فی روایت زیر سل کافر مثل خود د کفر یو یو که نه کافر یو غوښت دی خود غرامر وي د مر به تغټېږي وغیره د جلد هی مسجد سلاسن او ډبل و سرمنه به د مزار د درې ورځې پکې دي که نه سرمن چې ورځه کوي درې مزار به وي راو مسلم وذكر حديث ابي هريره اشتكت النار الى ربها في باب تاجيل الصلوات الف سوسانيا ديورا نسبكالا وكذا على النار الف سنه زرقلا د جانب ير باندې کنه دا ګرم کړی شو حتی احمر کې به تکفیر شو ثم اوکه دلی الف سره بیا در کوله بل کړی شو حتی به ته تکفیر شو ثم اوکه دلی الف سره بیا بیا کوم زر کوله بل کړی شو حتی اسود د جبل کو تک تیر شو داسنه فیا سودا تیر د مزمت تیر دا راو ترمذی لکه مکه او مدینه اخو لاسه دې مزل ده او په درې وې کنه مزل ذکر شو وار ابن عمر قال قال سم ان الكافر لا يسب بلسانه الفرسخ والفجر كافر بجبر للوي يو فرسخ چې درې مې لکړي او دوا فرسخ بجبر للوي يتوت الناس خاو تخفل کنه په چکیږي کنه په درې مې به کنه ولا به دربه نه کېږي نه پوتي وعلى سيدنا مسلم قال اسود جبل في النار دا سعود دا یو غار دا په دې ير شکل ير غار دا په غرش په جرم شه يتصعد فيه سبعين حريفا او یا پر به پوس پچ ګيري ويهوي بها كذلك بي كذلك فيه او کې دې با کنه بیا کوله په دې شکل دا چې ول وچ ول بي کنه وی با دې ير او او په غریب چې ګيري یا به پر کې دې یا وان نبی سم قال في قوله کل مهل دې تفسیر کو نبی سم کل مهل ایک عقل زیتن لکه ای زیتون تل تال وکر تال ته ویل شي خیران تال فیدا کوری بالا وجی چې کله مخ ته ورنږدې کړی شي سکتت فروته وجهی فيه دا مخ تر من به کړ پر تال شي چې به شي ګرمي نه لکه مرغی چې یې ته اوسه اوسه مې ټیلا کو وهان ابي هر ان ابن قال ان الحميم لا يصب على رؤوسهم اگر مې به په سره به انتظار شي فينفذ حميم هو به وزي هغه پردې دې یې سلویر دی ولې دی لکه کټه چې به سوې پردې دې سلویر دی ولې دی که څه په کولې جدار د هار دی ورکړ ډبل وره مسه تر بینه سره تن سلویش کړه مدار پکې دی کا په دی ولې باندې وارو کار کړه سم لو ان دلول من وساکن کله وینه چې یو کار وته یې کنه یو را کوې په دنیا دنیا ته تعلق نشي لن تن على الدنيا ده طول اهل الدنيا بدبدار شي بنا يوكلتي یې څه نه په کولنډې شي به ویر کو کنه ا بټي به کو چې دا کنه د دروس دا وینې زیولا دا ګرمه فائدہ د نجوم کنه دی خو پال شي شخص دی کنه پته روي چې کله مخه ته ور دې کوم شوت وجوم د مخینه به لګړن کو فائدہ د حالت بوترم چې هډ ته ولوي د کاتت ما فی بوترم ابي کاټ کټ کو فیکونا او به کچ اودو حضرت جهنم ای جهنم خزانه ته وی اشتکنه چې هغه اپیل وکړي د پر درخواست وکړه فيكون علم ته کوتا ته مسلمان بیا ته چې تاسو په مرون خای په نوی در نشلی اما عجز ده نوی ته چې په مرون دی و د جهنم د دوزخ ته قالو بلا وچ وینا دا کې څه وی قال فده به په خپل دعا ورسته کنه مې تاسو پر رسول شي او ما دعا کښنه الا في دلال قال فيكون به څه چې او د مالکن چې کوم کنه دروها د جهنم سربره د چیفته چې دې ته ویسته کنه و دا پینځه سوه کله مزال دا پینځه سوه کله دا به چې شپې نه مخته مخته ورسېږي که نه دا ګوله ولو ان ارسلت من راس سلسلته او چې کومه جهنمي له زنجیر ده که نه که هغه سر نه خوسه کې که نه لا سر اربعین خریفن الليل والنهار سلوش کوله به که نه شپه ورې مزال به کو قبل ادا به تیر شي قبل ان تبلو اصلها چې وخت ورسېږي او کار یې ورته ورسېږي که نه ادمه را شوي ته په تیر شي په میو د نرمۍ د کنه هډ یو کښې هي ژر سه نرمۍ نه یې څه کنه دا به کنه اویا کوله مزال وي و ان غدد جلده سبونه دران اثر منه دبلو اویا کوله وی کنه و ان زرت مثل خود هوش به شان خود روي وعن عبد الله بن حارث بن جد قال قال سم ان في النار حيات فير شيء من غير دي كامثال بخت لك بختي شون تلسو احداهن الله سطح د حسن په دې باندې غلا شو ټیک ته جواب بالکل بهتر جواب ده یو ری که چې خالد آیات پیش به کتو دماغي وخلی که حکمت او تمرین میکړي مل کنه حکمت پسې به مادي مثال و ته جواب کنه بعد نه دا خدا خو پیدو چې ټیک ته سی به کنه خو دې به راست ده په حکمت سره کنه کله چې راز دغه ده کنه چې دې عبادت سو ده دې میاشتې ورمسته کې کنه کفار ګوشمري دې پر دې کنه چې دا تاسو معبودون دي تو سره خو دې ته به عذاب ملويږي نه دې به عذاب نه مخوي که نه خو به کله په شرمېږي خو که چې دا نه خدای مې د خدای مې ونه جوړ کړي دې میاشت نه یا کله شي کله چې د میاشتې یو خپل ګرمي دو او د ورمسته د خپل ګرمي دو که نه دا غلا پس لګوي ګرمو کې دې پر چې دا کنه ګرميال شي کنه دا چې جوړه کو دې پر په جانم شي وهانا به هره کله قسم لا يدخل النار الا شقي جانب دې څنګه چې کوم ازلي بدبخت وي